د هغې دې ځای ته موږ رسېدلي وو چې ابراهیم علیه السلام د دیو بوتان مات کړي دي او د بوتانو د ماتولو نه پس قوم دی خپلې مخې ته راغوښتی دی او تپوس یې ترې کړی دی چې اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم ابراهیمه دا زمونږ په دې خدایانو دا کانې تا کړي دي؟ او ابراهیم علیه السلام د دیو د چپ کولو دپاره او د دیو د خاموش کولو دپاره یو ناشنا جواب ورکړی دی او هغه دا چې دا د دیو دې مشر دا کار کړی چې دی کوم ته دا څبرګی په غاړه کې پروت دی د ده نه تپوس وکړي که دیو خبرې کولی شي نو دیو سرونه ښکته کړي دي ځکه چې هغوی خو خبرې نشي کولی خو بیا هم دوی ته هدایت نه دی شوی، ځکه د چا ملګری چې شیطان شي، نو شیطان خو بیا د رڼا د ایمان نه خلک راوباسي او د کفر تیارو ته یې بیایي، هم دغه شان یې دوی په تیارو کې وساتل او نور هم تیارو ته بوتلل، د هغې نه پس دوی فیصله کړې ده. چې د ابراهیم علیه الصلوة والسلام دا نوجوان چې زموږ د بتانو خلاف یې دومره لوی اکشن اخیستی دی، د ده خلاف کاروايي په کار ده. په ځای د دې چې دوی خپله اصلاح کړي وای او په دې خپله رویه باندې یې غور کړی وای او په دې پوه شوي وای چې واقعي بتان هیڅ هم نه شي کولای، که نه کم از کم ځان خو به یې د دې کڼ کپر کولو نه بچ کړی و. چې دا څومره لاسونه او خپې او سترګې او سره دي ټولې ولا جدا جدا کړي دي او ټوټې ټوټې پراته دي او خدایا نو خپل مدد هم ونه کړی شو نو چې خپل مدد یې ونه کړی شو او ځان یې بچ نه کړی شو نو بل به څوک څنګه بچ کړي خو د دې باوجود دیو دې ته سوچ نه کو او چې کوم د حق آواز یو اوچتېده نو هم چې دا آواز دباو کوي یعنې دا ټول ناحق دي دا ظلم دي شرک دي خو دا د توحید اواز دې نه یي نو په فورا یې داسې لویه فیصله وکړه او هغه فیصله دا وه چې دی په اور کې وسوځوئ، په اور کې وسوځوئ، خو الله فرمایي دا اور او دا څومره مخلوق چې دی دا ټول خو زما په قبضه قدرت کې دي نو دې بیان دی فرمایي. قالو نو دوی چې کله د جواب نه عاجز شو نو وې وېل، حرقوه، دی وسوځوئ، په اور کې سنګینه سزا وله ورکئ، وانصرو آلهتکم، او د خپلو خدایانو مدد وکړئ. دا په خپله د دوی دا جمله د دې خبرې دلیل ده چې دا څنګه خدایان دي چې د دې هغه عبادت کوونکي وایي راځئ چې د خدایانو مدد وکړو، ګنې خراب کړي دي، وژلي دي. پکار خو دا ده چې خلک د خدایانو نه مدد وغواړي او دوی وايي، وانصرو آلهتکم، همدا جمله د دوی د حماقت یو لوی دلیل دی. د خپلو خدایانو مدد وکړئ، ان کنتم فاعلین، که تاسو کوونکي یئ، یعنې د خدایانو مدد کوونکي یئ، نو دا یو وخت دی. دوی اور بل کړو او ابراهیم علیه السلام یې اور ته ور وغورځاوه. ډېر لوی اور یې بل کړو. او د دې لوی اور نه پس چې څنګه ابراهیم علیه السلام ورغورځولی دی نو ابراهیم علیه السلام خو اور ته وروغورځېده او دې ځای کې هېڅ څه چغه نه ده والې او څه اواز یې نه دی کړی او څه بل څه فریاد یې هم نه دی کړی یعنې د توحید یوه لویه نمونه کوم تشریح چې موږ د دې نه مخکې په سوره بقره کې کړې وه چې الله فرمايي، و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، هغه وخت را یاد کړه چې ستا رب په ابراهیم علیه السلام باندې یې امتحان کړی و په یو څو خبرو او پوره کړی وي، نو یوه خبره پکې دا وه چې هم د توحید دپاره اور ته روان دی، اور ته ننوت، یعنې ورغورځول شو. او د دې نه پس په دې اور کې دننه هم جبريل راورسېده، زه جبريل يمه وايه که څه حاجت يي، خو دا د توحيد يو لويه نمونه د الله په وحدانيت باندې دومره مضبوط يقين لري چې جبريل ته وايي خو ورته پته ده جبريل د الله په حکم راځي د هغې نه بغير نشي راتلای ورته وايي اما اليک فلا. هر چي ته يي نو تا ته زما هيڅ حاجت نشته دي دا ځکه زه چي د تا د پاره راغلي يم هغه ما براه راست ويني نو کوم انسان چي د الله په وحدانيت دومره مضبوط او مضبوط يقين پيدا شي چي د فرشتو نه بې نياز دی بې نیاز شي او بې حاجت شي او خپل حاجت ورته نه پیش کوي نو دا دی یقینا موحد بنده او توحید ویل کیږي هم دې ته بیا د دې غرونو پرشته راځي او خپل خدمات پیش کوي د بارانونو مسئول پرشته راځي میکایل او خپل خدمات پیش کوي هر یو ته وایي اما الیک فلا هر چې ته یې جبریل یو پرشته میکایل یو پرشته فلا هیڅ حاجت مې نشته دی. الله فرمايي، مونږ اور ته آواز وکړو، قلنا، مونږ وویل، یا نار، ای اوره، کوني بردا، یخ شه، ستا فطرت او ستا نیچر خو ما مقرر کړی دی سوځول، خو دا بدل کړه او یخ شه اوسه. وسلامه دومره یخ هم نشې چې د یخوالي نه مې بنده خراب کړې او سلامتیا ورکوونکی شه. دا د نېچر پوجاریان وايي چې نېچر نه بدلېږي د دې وجې نه دا خبره هېڅ څه حقیقت نه لري چې د موسی علیه السلام مخې ته سمندر ودرېدلی دی ځکه د اوبو نېچر بهېدل دي دا ودرېږي نه. الا دا چې دې ته څه خاص بند وتړل شي، حسي بند، خو اصل خبره بله ده، نېچر یقینا نه بدلېږي او دوی وايي د بیا د دې لپاره دلایل وايي چې تاریخ خو دا دی چې موسی علیه السلام تېر شوی دی دلته، روغ رمټ تېر شوی دی، وایي دا مد و جزر و د سمندر، دا مد و جزر راځي که نه، بعضې موسم کې په د ورځې او د شپې هم فرق وي، سمندر کله یو طرف ته لاړ شي لرې، دا ځای بلکل خالي پاتې شي، بې اوبو پاتې شي، بیا څه وخت پس واپس ورته راځي، وایي دا داسې مد و جزر شوی دی، په مد و جزر کې په لکونو لښکر نه شي پورېوتی روغ رمټ او چې بیا دومره نور هم انتظار کوي چې د فرعون لښکر هم راورسېد او هغه هم دننه لاړ. اصل خبره دا ده چې نېچر نه بدلېږي، خو چې خالق د نېچر یې بدلول وغواړي نو بدل شي. د اوبو نيچر هم بدل شو او د اور نيچر هم بدل شو او تيره چاړه ذبحه کول کوي غوښه پرې کوي خو د اسماعيل عليه السلام مره يې نه وه پرې کړې او د ګډ مره يې پرې کړې وه دلته الله فرمايي موږ اور ته حکم وکړو يخ شه او اور يخ شو سلامتيا ورکوونکی شو وارادو به کيدن او دوی اراده کړې وه د ابراهیم علیه السلام سره د لوی سازش، د یو لوی فریب، فجعلناهم الاخسرین، نو مونږ وګرځول دوی ناکام، ووهبنا له اسحاق، او ورکړو مونږ ده ته اسحاق او یعقوب نافلة، عطیه، انعام، اضافي انعام، وکلا جعلنا صالحین، او دا ټول مونږ ګرځولي وو نیکان. وجعلناهم ائمة او دا ګرځولي وو مونږ جوړ کړي وو مونږ ټول ائمة پېشوایان یهدون بأمرنا چې هدایت به کاوه راهنمایي کوله د خلکو زمونږ په حکم باندې وأوحینا الیهم او وحي کړي وو مونږ دیو ته فعل الخیرات د نیکو کارونو یعنې په شرائعو باندې د عمل کولو وإقام الصلاة او د مونځ قایمولو او د زکات ورکولو وو دیو زمونږ عبادت کوونکي یعنې موحدین وو، ولوطا آتیناه حکما او لوط علیه السلام ته مونږ حکم ورکړی وو یعنې هغه ته هم علم ورکړی وو، حکم مطلب طاقت او قوت د فیصلې کولو او علم هم، ونجیناه نجات ورکړی وو مونږ ده ته من القریة التي د هغه کلي نه، د سدوم کلی، کانت تعمل الخبائث چې هغې به خبیث اعمال کول یعنې عمل د قوم لوط چې کوم مشهور دی انهم کانو قوم سوء فاسقین یقینا ودي وو قوم سوء ډیر بد قوم فاسقین نافرمانه یعنې ډیر خراب نافرمان قوم وو وادخلناه فی رحمتنا او داخل کو موږ دلره په خپل رحمت کې یقینا ودی د صالحانو نه ونوحا او نوح علیه السلام اذ نادی کله چې هغه دعا کړې وه من قبل د دې نه مخکې یعنې د ابراهیم او د لوط علیه السلام نه مخکې فاستجبنا له نو موږ د ده دعا قبوله کړه فنجیناه واهله من الکرب العظیم نو نجات ورکړو موږ ده ته او د ده اهل ته د دې کومه واقعه چې را روانه ده د دې ساده الفاظو کې مطلب دا دی او د دې مقصد د بیان دا دی چې الله تبارک وتعالی دا پیغمبران چې را لیږلي دي نو دیو ته په خپل راهنمایي او هدایت کوي او په کومه مسله کې چې الله راهنمایي وکړي نو هغه فیصله ټیک فیصله یی او د پیغمبر ټولی فیصلی هم دغسی د الله په رهنمایی کښې کیږی خو په بعضی بعضی ځایونو کښې کله کله الله د پیغمبر رهنمایی چی ونه کړی نو بیا هغه شان فیصله نه کیږی کوم چی الله ته خوښ یی او چی هغه رهنمایی ونه کړی. نو بیا فیصله بل شانتې او چې کله الله راهنمایي وکړي نو فیصله بل شانتې الله ته چې کومه فیصله منظوره وه دې ځای کې د هغې بیان دی د داوود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام داوود علیه السلام پلار دی او سلیمان بچی دی او دی نوجوان دی څه خلک راغلي دي فیصله یې راوړې ده یعنې مسله معامله یې راوړې ده داود علیه السلام ته او داود علیه السلام د هغې فیصله کړې ده او هغه فیصله داسې ده چې د څه خلکو ساروي ګړي بیزې دا د نورو خلکو پټي ته تللي دي او د دې پټۍ چې خراب کړه د هغوی رپورټ راوړو پیش کو څنګه رپورټ راوړو نو داوود علی السلام فیصله وکړه چې دا ګړي بيزي چې څومره دي نو دا د پټي مالک ته حواله شي دا فیصله شو بس پټی خراب کړی دی دا دې دوی ته حواله شي سلیمان علیه السلام دلته موجود و نو هغه ویل چې یاره که دا فیصله ما ته حواله شوې وی نو ما به داسې فیصله نه وه کړې داود علیه السلام ورته فرمایي وایه نو تا به څه فیصله کوله وی زما فیصله به دا وه چې دا ګړي او بیزې دي د پټلي مالک ته حواله شي او دی د ګړو بیزو مالک ته دا پټی حواله شي او څو پورې چې دی دا پټی هغه شان واپس آباد نه کړي څنګه چې دا پټی وو تر هغې پورې دې ګډي بيزي د ده سره يي او چې پټی يې آباد کړو برابر يې کړو نو بيا دې ګډي بيزي ده ته واپس حواله کړي د هغې پورې دی د هغې نه پيدا اخيستی شي او فيصله هم په دقې باندې وشوله د دې بيان دی الله فرمايي وداود وسليمان او داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام اذ یحکمان فی الحرث کله چې دیو فیصله کوله په د فصل په باره کې اذ نفشت فیه غنم القوم کله چې ګډې شوي موږ ته ګډېدل وایو ګډې بیزې ګډې شوي دي ګډې شوي مطلب پټي ته ورګډې شوي دي پټی خراب کړی دی کله چې ورګډې شوي وي په دې کې غنم القوم ګډې بیزې د قوم وکنا لحکمهم شاهدین او مونږ وو د حکم د فیصلې د دې دواړو د پاره د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام چې دا دیو کومه فیصله کوله شاهدین، ګواه، یعنې مونږ لیدل زمونږ مخې ته وده، ففهمناها سلیمان، نو د دې قضیې اصل فیصله مونږ سلیمان علیه السلام ته وښودله، وکلا آتینا حکما وعلما، او دې دواړو ته یعنې داود او سلیمان دواړو ته، یعنې حالان کې، دې دواړو ته مونږ د خپل طرف نه نبوت ورکړی وو علم هم ورکړی وو ورته خو دې ځای کې صرف خبره دومره ده چې پته ولګي دا ټول هر څه د الله په راهنمايۍ باندې کيږي د الله په راهنمايۍ او د هغه په هدايت باندې وسخرنا مع داود الجبال او تابع کړي مونږ د داود عليه السلام سره غرونه يسبحنا چې دوی به تسبيح ويله د هغه سره والطير او تابع کړي مونږ مارغان هم وکنا فاعلين. او وو مونږ کوونکي د دې کار د غرونه داسې تابع کړي وو چې کله به سلیمان علیه الصلوة والسلام د الله ذکر کاوه نو د سلیمان علیه السلام ته الله یو لوی نعمت ورکړی وو چې هغه د آواز نعمت وو او دومره بهترین خوش آوازه انسان په دنیا کې بل نه دی پیدا شوی چې ده به څنګه تسبیح ویله د الله نو دې غرونو به هم تسبیح ویل شروع کړه او دا مارغان به هم ودرېدل. یعنې دومره یو زبردست رجز به پیدا شو، یو زبردست ماحول به جوړ شو چې دا مارغان به هم تابع شو د ده، یعنې وبدرېدل، یو عجیبه کیفیت به پیدا کېده، قرآن کریم په نورو ځایونو کې هم د دې بیان کړی دی، را روان دی، د هغې ذکر دی، وعلمناه، ښودلې موږ ده ته، صنعة لبوس، جوړول د زغرو، لکم ستاسو دپاره، یعنې ستاسو د فایدې دپاره. لتحصنکم، دې لپاره چې تاسو بچ کړي، من بأسکم، د جنګ نه، یعنې د دښمن د جنګ نه، فهل انتم شاکرون، نو آیا تاسو شکر کوونکي یئ؟ ولسلیمان الریح، او د سلیمان علیه السلام لپاره موږ هوا تابع کړې وه، عاصفة، سخته هوا، تېزه هوا، تجري بأمره، چې د ده په حکم به دا هوا تلله، الی الارض التي، هغه ځمکې ته، بارکنا فیها، چې موږ په هغې کې برکت اچولی و. یعنې برکت هم اچولی او مبارکه ځمکه د شام ځمکه مراد ده، وکنا بکل شیء عالمین او وو مونږ په هر شي باندې علم والا یعنې پوهیدونکي مونږ ته پته وه د دې تدبیر څه دی، ومن الشیاطین او د شیطانانو نه من یغوصون له یعنې تابع کړي وو مونږ د ده لپاره شیطانان هم پیریان یغوصون له چې هغوی به غوپې وهلې د ده لپاره. یعنې د سمندر د مینځ نه به یې د ده لپاره هغه ضروري څیزونه، جواهر او ملغلرې راویستلې، ویعملون عملا دون ذلک، او په دې سمندر کې د غوپو وهلو نه علاوه نور کارونه به یې هم کول، وکنا لهم حافظین، او مونږ د دیو حفاظت کوونکي وو چې د هغه د اطاعت نه ونه وځي، وایوب اذ نادی ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. او ایوب علیه السلام کله چې دا واز کړو خپل رب ته چې یقینا ما ته رسیدلی دی تکلیف وانت ارحم الراحمین او ته ډیر ښه مهرباني کوونکی فاستجبنا له نو موږ د ده دعا قبوله کړله فکشفنا ما به من ضر نو لرې کړو موږ د ده نه هغه څه چې په ده باندې د تکلیف نه وو واتیناه ورکړو موږ ده ته اهله د ده اهل ومثلهم معهم او په شان د دې نور هم رحمتا من عندنا رحمت د خپل طرف نه وذکرا او نصیحت او عبرت للعابدین د پاره د عبادت کوونکو د موحدینو د دې نه معلومیږي چې په ایوب علیه السلام باندې چې څه بیماری راغلې ده د قرآن کریم نور آیتونه هم راروان دي. چې په هغې کې د دې بیان دی چې د جلد څه بیماري راغلې ده او هغه بیماري سخته شوې ده او ده ته تکلیف ډېر زیات له هغې نه رسېدلی دی خو ایوب علیه السلام په خپله بیمارۍ باندې صبر کړی دی او د دې بیماري داسې وه چې یوازې جسماني بیماري نه وه بلکې داسې یو آزمایش پرې الله راوستی و چې د ده څومره اولاد و هغه هم ختم شوی و په دې آزمایش کې ایوب علیه السلام کامیاب ثابت شوی صبر کړی دی. د صبر نه پس الله تبارک وتعالی د بیمارۍ نه هم صحت ورکړی دی او د هغې هم بیان الله کړی دی چې یو چینه الله ده ته وښودله چې په دې کې ته غسل وکړه او د دې نه اوبه وڅښه نو دا ټوله بیماري به ښه شي، جلد هم ښه شو او الله ورته هغومره اولاد ورکړو او د هغې همره نور هم یعنې دوچن ورته الله اولاد ورکړی دی بیا د دې بیان دی په دې ځای کې خلکو. بعضی څه قصی مشهوری کړی دی چی د پیغمبر د شان سره نښایی دی وایی چی ایوب علیه السلام ډیر زیات بیمار شوی و د جلد بیماری لګیدلی وه او دا بیماری بیا دومره وه چی دا بدن یې ټول د دانو نه او د زخمونو نه ډک شوی و او بیا په دی بدن کی چینجی لګیدلی وو او دا چینجی به داسی لګیا وو دده بدن به یې خوړو او کله چی به کوم چینجی د بدن نه وغورځیده نو ده به زر ښکته شو او هغه به یې راوچت کړو، بیا به یې په هغه ځای کې کېښودو چې دا زما د بدن دا غوښې ستا لپاره الله رزق مقرر کړی دی، نو دا چې ستا رزق خراب نه شي او ته ترې ونه غورځې، بیا به یې کېښودو. پېغمبر ډېر نظیف انسان وي او دا خو زما او ستا غوندې انسان هم به دا کار ونه کړي او بل د دې خبرې هېڅ څه ثبوت نشته دی چې د هغه په بدن باندې داسې څه دانې راختلې وې، دا ټول د بایبل روایات دي، اسراییلي روایات دي، چې خامخا د یو خبرې نه د یو پیغمبر شاه نه مو که متاثر کېږي، هېڅ پروا یې نشته دی، خو چې د دیو قصه مکمل شي. قرآن کریم چې څومره ویلي دي، همدومره خبره ده چې په بدن کې څه تکلیف پیدا شوی او غالب امکان د دې دی چې دا بیماري هم د جلدي بیماري وه په جلد کې او د جلد بیمارۍ موږ ټولو ته معلومې دي، تکلیف کله د جلد پیدا شي، سړی ترې ډېر زیات پرېشانوي. هم دغه شان اولاد هم ختم شوی دی خو ایوب علیه السلام په دې باندې صبر کړی دی او د خپل رب نه دعا کړې رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام او ادریس علیه السلام او ذوالکفل ذوالکفل نوم حزقیل علیه السلام په نوم باندې مشهور دی ذوالکفل ورته ویل شوی دی کل من الصابرین دا ټول صبر کوونکي د الله په حکم باندې وادخلناهم فی رحمتنا او داخل کړي مونږ دوی په خپل رحمت کې يقيناً دوی صالحان وذا النون او يونس عليه السلام د ده واقعه مخکې هم تيره شوې ده چې يونس عليه السلام کله خپل قوم خبر کو چې د الله عذاب را روان دی په تاسو باندې نو بيا ټولو پيغمبرانو ته خو الله حکم کړی دی لوط عليه السلام ته الله حکم وکړو ته وزه نوح عليه السلام ته الله حکم وکړو ته دې ځای نه وزه ده ته لا حکم نه شوی او دی د دوی نه مخکې روان شو چې په قوم باندې خوسم عذاب را روان دی ووته او قوم چې د عذاب نخې ولیدې نو دا وړمبنی قوم دی چې دیو هغه د عذاب حالت خو نه راغلی حالت یأس د ناامیدۍ حالت چې عذاب راشي بیا خو عذاب نه واپس کیږي خو د عذاب نخې چې څنګه دی ولیدې او عذاب لا نه راغلی دوی فورا توبه وویستله او وکتل چې پیغمبر خو وتې دی مطلب دا چې عذاب را روان دی نو توبه یې وویستله او الله د دوی توبه قبوله کړه، فرمایي، وزه نونې او ميي واله، ځکه دی بیا تللی دی، سمندر کې کښتۍ کې ناست دی او د کښتۍ نه دنګلي دی او ميي تېر کړی دی، ځکه زه نون ورته ویل کېږي، اذ ذهب مغاضبا، کله چې دی تللی و غوسه په خپل قوم باندې، فظن، نو ده ګمان کړی و ان لن نقدر علیه، چې موږ به د ده ګرفت ونه کړو. د ده ګريت به ونه کړو فنا ده نو ګريت خو مونږ وکړ نه مي په خېټه کې بند شو فنا ده نو آواز يې وکړو دعا يې وکړله پي ظلمات په تيرو کې او دا تيرې ځکه وي چې يو خو د شپه وه تياره وه بل د مي خېټه تياره وه او بل د سمندر خېټه وه په هغې کې دننه او دا بله تياره وه په دې تيارو کې يونس عليه السلام آواز کړی دی الله اله الا انت چې نشته دی بل اله مګر ته یې سبحانک ته پاک یې د هر قسم شریک نه انی کنت من الظالمین یقینا زه یم زه وم د ظالمانو نه یعنې ما زیاتی کړی دی ستا په حکم منلو کې مې کمی کړی دی فاستجبنا له نو مونږ دعا قبوله کړه د ده او نجات هم ورکړو ده ته د غم نه همدغه رنګې مونږ نجات ورکوو مؤمنانو ته او زکریا علیه السلام کله چې ده آواز وکړو دعا یې وکړه د خپل رب نه څه یې ووې د زکريا عليه الصلاة والسلام څنګه چې مخکې يو دعا د ده راغلې ده، رب هب لي من لدنک ذرية طيبة انک سميع الدعاء، د اولاد دعا وه او دا دعا هم ده، رب لا تذرني فردا، اې زما ربه! ما يوازې مه پرېږده، وانت خير الوارثين، او ته ښه د وارثانو نه يې، نو ماته يو وارث راکړه. فاستجبنا له نو مونږ دده دعا قبوله کړله، ووهبنا له او ورکړله مونږ ده ته يحيی، يحيی مو ورته ورکو، واصلحنا له زوجه او صالحه کړه مونږ ده ده دپاره دده بي بي، يعنې دا بي بي خو شنډې وه، بوډۍ وه، خو ددې باوجود الله فرمايي مونږ صالحه کړه، يعنې صلاحيت د اولاد هم پکې پيدا کړو، انهم کانو يسارعون في الخيرات دا ټول انبياء چې کوم ذکر شو دوی به جلتي کوله په نيکو کې، ويدعوننا رغبا ورهبا او دوی به موږ رابللو رغبا د تمې سره د اميد سره ورهبا او د يرې سره وکانو لنا خاشعين او دوی وو زموږ مخې ته عاجزي کوونکي والتي احصنت فرجها او هغه زنانه چې د هغې شرمګا موږ محفوظ ساتلی وو احصنت فرجها چې هغې خپل شرمګا محفوظ ساتلی وو د حرامو نه فنفخنا فيها من روحنا نو پوک وه مونږ په هغې کې د خپل روح نه، وجعلناها او وګرځوله مونږ هغې لره وابنها او د هغې بچي لره، آية للعالمين نښه د پاره د ټولو مخلوقاتو، يعنې چې دا دليل وو په کمال د قدرت زمونږ باندې، ان هذه امتکم امة واحدة دا ستاسو امت يو امت دی، وانا ربکم او زه ستاسو رب يم، فاعبدون نو زما بندګي وکړئ. یعنې امت یو امت دی، تاسو ټول یو جنسیت لرئ، ستاسو نېشنلټي ټوله یوه ده، نېشنلټي یوه ده، یو قوم یئ تاسو، کافران بل قوم دی او تاسو بل جدا قوم یئ او یو قوم یئ، په تاسو کې هېڅ اختلاف نشته دی، ستاسو مثال د یو بدن د مختلف اندامونو دی، په تاسو کې دا څومره چې خلکو تفرقې پیدا کړې دي، دا یې د دې امت سره ظلم کړی دی. دا په مختلفو نومونو باندې د دې امت تقسیم، په مختلف قومونو کې تقسیم، د رنګونو په حساب تقسیم، د نسل په حساب باندې تقسیم، د ژبې په حساب باندې تقسیم، همدغه شان د علاقو، د قومونو او د قبیلو په حساب باندې تقسیم دا د دې امت سره لوی ظلم دی، همدغه شان په مذهبي نومونو باندې دا ملت تقسیمول هم لوی ظلم دی. دا چې څومره مسلکونه جدا جدا خلکو جوړ کړي دي او ملت یې جدا جدا کړی دی، دا یې د دې ملت سره ظلم کړی دی، دا خو یو ملت دی، دا یو امت دی، د دیو الله یو دی، د دیو پیغمبر یو دی، د دیو کتاب یو دی، د دیو قبله یوه ده، د دیو منزل مقصود یو دی، نو د دیو په مینځ کې بیا اختلاف په څه وجه دی؟ اختلاف په څه وجه دی؟ ځکه د دې مثال نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یو بدن ورکړی دی، تری المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی، ته به مؤمنان ګورې په همدردۍ کې، په مینه او محبت کې، په ورورولۍ کې، ته به وې دا د يو بدن مختلف اندامونه دي، کله چې د بدن يوې حصې ته تکليف وي نو ټول بدن ورسره په تبه او بې خوابۍ کې بيا شريک وي، نو دغه شان دا مؤمنان ټول په خپل منځ کې روڼه روڼه دي او بيا خصوصاً په نن زمانه کې خو دا امت ډېر دردمن دی، ډېر ځپلی شوی دی، زخمي دی، وينې بهېږي، نو دا امت نور تقسيمول. او د دې په زخمونو کې نورې چاړې وهل هیڅ څه انصاف نه دی، په کار خو دا دی چې په دې شته زخمونو دې پټۍ ولګول شي، که موږ په دې کې نور زخمونه پیدا کړو او بیا په یو بل پسې شو او په یو بل باندې د کفر فتوې، د ضلالت فتوې، د ګمراهۍ فتوې لګول شروع کړو او بیا څه فایده؟ کار هغه کار دی چې زموږ دښمن یې زموږ سره کول غواړي، نو چې کله یې موږ په خپله کوي که نه، نو بس لګیا دي یو، چې کله کمزوري شي. الله فرمایي، یو امت دی او زه ستاسو د ټولو رب یم، نو پته چې دا ټول پر یو رب باندې را جمع شو ټول الله ته ځان را جمع کړئ د الله په رسۍ کلکې منګولې ولګوئ نو څنګه چې دي الله ته نږدې کیږو یو بل ته به هم نږدې شو او که د الله نه لرې شو ما مخکې یو ځل تاسو ته مثال درکړی و د تیکون په تیکون کې درې نقطې وي کنه دا دوه نقطو نه چې ته خط روان کې او دې درېمې ته بیايې، نو چې څنګه دې درېمې ته نږدې کېږي، دومره یو بل ته هم نږدې کېږي او چې له دې نقطې نه لرې وځي، له یو بل نه هم لرې وځي. الله ته ټول نږدې شئ، نو یو بل ته به هم نږدې شئ. وانا ربکم، زه ستاسو د ټولو رب یم، فاعبدون، نو ټول راجمع شئ زما په عبادت. نو چې زما په عبادت ټول راجمع شوئ، نو خپل منځ کې به خپله جمع شئ. وتقطعوا امرهم دوی اختلاف وکړ په خپله معامله کې بینهم په خپل منځ کې کل الینا راجعون او ټول ما طرف ته واپس کیدونکي دي نو هغه څوک چې عمل وکړي نیک او دی مؤمن وي یعنې موحد وي فلا کفران لسعیه د ده د عمل ناشکري به نه کیږي ناقدري به نه کیږي وانا له کاتبون مونږ د دوی لپاره حفاظت کوونکي یو وحرام علی قریة اهلکناها او حرام دي مقرر کړی دی الله په یو کلي واله باندې اهلکناها چې هغه مونږ هلاک کړی يي انهم لا يرجعون چې دیو به بیا نه واپس کیږي دا بیا به نه واپس کیږي یو مطلب دا دی چې د عذاب نه پس چې د الله عذاب راشي دیو بیا ترقی نشي کولی بس چې الله عذاب نه را لګره خو ټیک ده چې عذاب راغی دا قوم بیا ترقی نشي کولی او یاد ده د هلاکت نه پس دیو دنیا ته بیا واپس نشی راتلی دنیا ته بیرته نشی راتلی او یا دا چی د هلاکت د فیصلی نه پس بیا د دیو رجوع او انابت هغه چرته هم الله موقع نه ورکوی دیو ته چی دیو دی بیا رجوع وکی حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج تر دی چی کلاو کړی شی یأجوج او مأجوج وهم من کل حدب ینسلون او دیو د هر طرف نه رامنډی وهی د هر حدب سبقت چې مخکې فیصله شوې د هغوی لپاره زموږ د طرف نه الحسنی د جنت، اولئک عنها مبعدون دا خلک به د جهنم نه لرې وساتل شي، لا یسمعون حسیسها نه به اوري دوی کشار د جهنم، وهم فیما اشتهت انفسهم او دوی به په هغه څه کې چې غواړي د دوی نفسونه خالدون همیشه، لا یحزنهم الفزع الاکبر نه به یری دوی لره، نه به غمجن کړي دوی لره هغه لویه یره. الفزع الاکبر، چې دا اخرنۍ شپېلۍ وواله شي، د لوی یرې وخت دی، وتتلقاهم الملائکه، او استقبال به کوي د دیو پرشتې په د جنت په دروازو او ورته به وایي، مبارکي به ورکوي، هذا یومکم الذي دا ستاسو هغه ورځ ده کنتم توعدون چې تاسو سره یې وعده کېدله، یوم نطوي السماء کطی السجل للکتب، په دغه ورځ، په هغه ورځ چې مونږ به د اسمان راون غاړو. څنګه به راونغاړو کطوی السجل للکتب لکه څنګه چې په طومار کې کاغذ رانغښتی کېږي. پخوا که تاسو خیال کړی خلکو به دا خپل ضروري کاغذات، سندونه، هغه که تاسو له دې یو بوتل ونیسي دا د دا بیډمنټن هغه چړیاګانې چې پکې دننه ږدي همداسې یو طومار به و دې کې به دا کاغذونه ګول راغونډ کړو ديګ به دننه ور کېښود، سر به يې پسې بند کړو، محفوظ به پکې پراته وو، خو تاو شوي به وو. په دغه ورځ الله فرمايي چې دا آسمانونه ټول زرعون غاړم او په خپل لاس کې ونيسم، څنګه چې مختلف نور روايات هم راغلي دي چې د قيامت په ورځ به الله تبارک و تعالی دا آسمان او ځمکه ټول په خپل ښي لاس کې ونيسي او وبه درنجوي او وبه وايي، انا الملک! اين ملوک الارض زه بادشاه يم هغه د ځمکې بادشاهان چرته دي هغه چيف ايګزيکټيو هيز هاينس هيز ايکسيلنسي هيز ميجسټي ذا صاحب السمو جلالة الملک دا چرته دي شته څوک بادشاه خو زه يم دا چرته دي نن غږ نشي کولای چرته دی هغه هغه اعلی حضرت او صاحب السمو جلالة الملک او صاحب المعالی او فلان او فلان په دنیا کې ځان لپاره نوم نه خوښیږي چې څوک شته دی کوم چیف ایگزیکټیو را مخکې شي څوک هم نشته دی نو دا موږ به راون غواړو اسمان که توی سجل الکتب کما بدأنا اول خلق څنګه چې موږ پیدا کړو په اول ځل باندې دا مخلوق نعیده هم دقسې به موږ واپس را پیدا کړو وعدا علینا چې دا ځمکه به په میراث کې ورکوو مونږ عبادی الصالحون خپل صالحانو بندګانو ته خو د دې نه دا دلیل څوک وانخلي چې دا چاته حکومتونه ملاو دي نو دا صالحان دي ځکه ورته الله حکومتونه ورکړي دي په حقیقت کې خو دا ټول بدمعاشان دي دا ټول لوی باغیان دي لوی سرکشه قوم دی خو دا الله سنت دی په دې باره کې چې د ټولو نه اول حقدار د دې ځمکې د اختیاراتو د دې ځمکې د اقتدار او د حکمرانۍ هغه صالحان بندګان دي، خو چې کله په دې مؤمنانو کې صالحان پاتې نه شي او دوی ایمان او نیکي او هر څه شا ته وغورځوي، نو بیا دا ځمکه د دوی په لاس ورانېږي او الله دا ځمکه ورانېدو ته نه پرېږدي، بیا یې په دې باغیانو کې هغه چا ته ورکوي چې هغه نه ورانوي. خو چې کله هغه هم بغاوت حد ته ورسي او ورانولي شروع کړي نو ډېر مضبوط منډیټ والا او ډېر مضبوط مضبوط کورسو والا الله لرې غورځول دي بیا ددې نه دا د الله سنت دي خو وعده د مؤمنانو سره ده که چرته مؤمنان صالحان يي په حقیقت کې صالحان نو بیا د هغوی حق دی نو هغوی ته یې ورکوي، خو چې کله دا صالحان نه وي نو بیا یې په دې غیر صالح کې هغه چا ته دا ځمکه حواله کوي چې هغه یې ورانوي نه او چې کله هغه ورانول شروع کړي یعنې هغوی ورانوي بګار شروع کړي نو بیا الله فورا ختم کی او بل کوم قوم راولي چې بیا نه ورانوي په دې چې کله به صالح بندګان خپل صلاحیت او خپل هغه نیکي ښکاره کړي او د الله صحیح بندګي چې شروع کړه نو الله د ځمکې اختیارات بل چاته نه ورکوي بیا هم هغوی ته ورکوي ان فی هذا یقینا په دې قرآن کې لبلاغا ډېر لوی خبر دی لقوم عابدین دپاره د قوم چې هغه عبادت کوونکی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین او نه لېږلی ته موږ مګر رحمت دپاره د ټول مخلوقاتو قل ورته ووایه انما یوحا الیه یقینا ماته وحی کیږي انما الهکم اله واحد چې اله ستاسو یو اله دی فهل انتم مسلمون نو آیا تاسو تابعدار کیږئ یعنې تاسو تابعدار شئ اسلام راوړئ فان تولوا نو که چېرته دوی واپس شو فقل ورته ووایه آذنتکم علی سوا تاسو ما خبر کړئ علی سواء ښه ښکاره ښکاره په دې خبره چې تاسو ته مې چیلنج د جنګ درکړی، زمونږ او ستاسو په منځ کې هیڅ صلح اوس نشته دی، وان ادري او زه نه پوهیږم اقریب ام بعید ما توعدون، چې لرې ده او که نږدې ده او که لرې ده هغه څه چې تاسو سره یې وعده کیږي دی، نه قیامت، انه یعلم الجهر من القول، دا الله پوهیږي، یقینا دا الله پوهیږي په ظاهر د قول باندې، ویعلم ما تکتمون او پوهیږي په هغه څه باندې چې تاسو یې پټوئ، وان ادري او زه نه پوهیږم لعله فتنة لکم. دا مکتوب صورت دی اگر چې د قران کریم په دې نسخو کې لیکلي دي ورته چې دا مدني صورت دی خو په دې صورت کې چون کې بعضې آیتونه مدني راغلي دي نو همداغې په وجه بعضې خلکو دې ته مدني ویلی دی خو نور د دې ټول آیتونه صرف په دې کې آیت نمبر اټتیس نه د آیت نمبر اکتالیس پورې آیتونه مدني راغلي دي، نو په دې وجه د دې هغه ټول شکل نه دی بدل شوی، بلکې دغه آیتونه به چې مدني دي، خو هغه کثرت د آیتونو داسې دی چې هغه ټول د مکي دور بلکې مکي دور د اخرنۍ زمانې سره تعلق ساتي، په دې وجه نه په غالب روایت سره صورت مکي دی، بهشتم نمبر دی، ترتیب د تلاوت دی او ایک سو تین نمبر دی په ترتیب د نزول سره. د سوره نور نه پس نازل شوی دی. په دې سورت کې درې ډلې مخاطب دي او هغه درې ډلې د مشرکانو د مکې ډله ده یوه، بل د مذبذب او متردد مسلمانانو ډله ده او بل مؤمنین صادقین مخاطب دي. او دي دریو واړو ته خطاب دی د دې صورت تمهید چې څنګه ایښودی شوی دی نو هغه هم دا چې تاسو ټول اخرنی پیغام چې کوم دیو ته ورکړی شوی دی نو دې کې په خپله یوه خبره داسې ورپکې ده چې هغه اشارات دي چې د دې نه پس پیغمبر د دې ځای نه تلونکی دی خو اخرنی پیغام یې واورئ اخرنی پیغام چې ګورئ ستاسو د ټولو دا د دنیا ژوند او دا خوندونه دا هر څه ختمیدونکي دي او دسې یو خطرناک وخت را روان دی ستاسو لپاره چې د هغې خطرناکي الله تبارک وتعالی په دې آیتونو کې بیان کړې ده فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم ای خلکو تقوا اختیار کړئ د خپل رب تقوا اختیار کړئ د خپل رب دا ولې ان زلزله الساعه شیء عظیم یقینا د قیامت زلزله یو ډیر هولناک او خطرناک او عظیم یو لوی حادثه ده دا حادثه تاسو سره روانه ده د دې حادثې نه د بچاو د پاره زادې راه واخلئ او هغه دې تقوا د الله طاعت او د الله فرمانبرداري او بیا د دې ورځې بیان دی، یوم ترونها، په دغه ورځ چې ته ووینې دې زلزلې لره، تذهل کل مرضعة عما ارضعت، چې په دغه ورځ به غافله شي هر پی ورکوونکې زنانه خپل بچي له، دا د غېږې ماشوم له، چې کله مور پی ورکوي په دې ټېم کې دا مور بل هېڅ شي ته توجه نه کوي، خو دا داسې خطرناکه او داسې لویه ورځ ده چې دا مور به د پی ورکولو نه غافله شي، پرې به دي، دا بچی به هسته پرېږدي، بې خبره به شي دی، وتضع کل ذات حمل حملها او پرې به دي، وبه زېږوي هره حمل واله زنانه خپل حمل، د کومې زنانه په خېټه باندې چې ماشوم دی، دا ماشوم به بې د وخت نه وزېږوي، دا به وغورځوي، وترا الناس سکارا. او ته بيينې خلکو لره چې دا نشه دي، وما هم بسکارا، او حال دا دی چې دا نشه نه دي، ولکن عذاب الله شديد، ليکن د الله عذاب ډېر سخت دی، دا د الله د عذاب د سختۍ وجه ده چې مور د خپل بچي نه غافله ده او حاملې زنانه خپل بچی بې وخته غورځولی دی او دا خلک ټول په نشه کې دي، ټول په نشه کې دي. ومن الناس او بعضې د خلکو نه، من هغه څوک دي یجادل فی الله چې جګړې کوي د الله په باره کې بغیر علم بې د څه علم نه، بې د څه معلوماتو نه ویتبع کل شیطان مرید او دی تابعداري کوي د هر سرکش شیطان کتب علیه فیصله شوې ده په ده باندې یعنې د ده ډیوټي داسې لګېدلې ده د ده باره کې فیصله دا شوې ده انه من تولاه چې چا د ده سره دوستي وکړه، څوک په ده ورپسې شو، فانه یضله، ډیوټي یې دا ده چې دی به یې ګمراه کوي، چې څوک د شیطان سره دوستي کوي، نو د شیطان دوستي داسې دوستي نه ده چې تا ته به څه خیر ورسوي، بلکې ګمراه کوي به، یضله ویهدیه الی عذاب السعیر، او راهنمایي ورته کوي په طرف د عذاب د جهنم، یا ایها الناس، ای خلکو، ان کنتم فی ریب من البعث، که تاسو چېرته په شک کې یئ، د قیامت نه، فإنا خلقناکم من تراب نو موږ یقینا تاسو پیدا کړي یئ د خاورې نه، ثم من نطفة بیا د نطفې نه، د ان د قطرې د اوبو نه، ثم من علقة بیا د ټوټې د وینې نه، ثم من مضغة دا هغه ترتیب دی کوم چې د مور په رحم کې جوړیږي څلوېښت څلوېښت ورځې، ثم من مضغة بیا د ټوټې د غوښې نه، مخلقة وغیر مخلقة چې هغه بعضې کامله وي او بعضې غیر کامله وي. مخلقه هغه چې د هغې نه ماشوم پیدا کیږي، غیر مخلقه هغه چې د هغې نه څوک نه پیدا کیږي او پرشته هم په دغه ټیم کې ولیکي راورسي چې نطفه د مور د د زنانه رحم ته لاړه شي نو پرشته راورسي تپوس کوي د الله نه مخلقه ده که غیر مخلقه ده نو چې حکم ورته وشي غیر مخلقه ده نو بس ایسته ویې غورځوي لرې کړي او چې ورته حکم وشي مخلقه ده پیدا کیږي به نو بیا یې سمبال کړي. د هغې نه پس د ده نور تقدیر ولیکل شي، لنبین لکم، دې لپاره چې مونږ بیان کړو تاسو ته کمال د قدرت زمونږ، ونقر او ایساروي مونږ فی الارحام په رحمونو کې، ما نشاء، څومره چې مونږ غواړو یعنې هغې پورې نه غورځیږي، الی اجل مسمی، تر یو نیټې مقررې پورې چې د ده د راوتو لپاره مقرره ده، ثم نخرجکم طفلا، بیا راوباسو مونږ تاسو ماشومان، ثم لتبلغوا اشدکم، بیا چې دې لپاره چې تاسو ورسئ ځوانۍ ته، ومنکم، او بعضې ستاسو نه هغه څوک دي یتوفی چې مړه شي، یعنې په ځوانۍ کې، او بعضې ستاسو نه هغه څوک دي چې واپس شي ارذل العمر ته، هغه بې کاره عمر ته، ناکاره عمر ته، لکۍ لا یعلم من بعد علم شیئا، دې لپاره چې دی د خپل ډېر علم نه پس بیا په څه ټکي هم نه پوهېږي، وتری الارض حامدة او وینې به ته ځمکه چې وچه ده، نو کله چې نازل کړو مونږ په دې باندې اوبه نو اهتزت دا، په حرکت کې راشي وربت او دا وپړسېږي وانبتت من کل زوج بهیج او زرغون کړي دا هر خوشنما نباتات ذلک دا په دې وجه بأن الله چې یقینا دی الله پاک هو الحق همدی حق دی او همدغه الله ژوندي کول کوي ژوندي کوي مړي او دغه الله په هر څه باندې قدرت لري او یقینا قیامت راتلونکی دی نشته دی څه شک په راتلو د هغې کې وأن الله یبعث من فی القبور او الله به راژوندي کوي هغه څوک چې په قبرونو کې دي، او بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې جګړه کوي د الله په باره کې بغیر د علم نه، بغیر د څه هدایت نه، د بیان نه، وعلی کتاب منیر او بغیر د څه روښانه کتاب نه، ثان یعت فیه، دی تاوهونکی دی ډډې خپلې لره، دا ثان یعت فیه، ډډې خپلې له خپل څټ اړوونکی دی، کله چې څوک د چا طرف ته ګوري نه او ځان ترې اوچت ګڼي، اودیس ورته مخامخ ورشي او داسې دا سټ ترې واړوي، دا مطلب د ثاني عطفه، تا وهونکی د ډډې خپلې لره د ډېر تکبر او د غرور نه، لیضل عن سبیل الله، دې لپاره چې دی خلک ګمراه کړي، واړوي د الله د دین نه، له فی الدنیا خزی، د ده لپاره په دنیا کې رسوایي ده او وروبڅکوه موږ ده ته د قیامت په ورځ باندې عذاب الحریق، یعنې عذاب د اور، عذاب د سوځولو، ذلک بما قدمت یداک، ورته به وویل شي دا عذاب، په دې وجه دی چې ستا لاسونو مخکې سرېږلي دي او يقيناً الله نه دی ظلم کوونکی په خپل بندګانو، ومن الناس من يعبد الله على حرف، او بعضې د خلکو نه هغه دي چې عبادت د الله کوي په يو طرف کې، په يو طرف کې مې مطلب دا دی بعضې خلک داسې دي چې د اسلام او د کفر په سرحد باندې ولاړ يي نو که په اسلام کې ورته خير راښکاره شي او مسلمانان غالب شي او اسلامي حکومت راشي نو بس دی چغې وهي او دی منځ ته راودانګي ته به وایې دا ټول کار ده کړی دی، دا ټول حکومت ده قایم کړی دی، دا ټوله ستړې ده تېره کړې ده او که پته ولګي اوس خو اسلام مغلوب دی، اوس خو صیب بوش راغلی دی، دا د دې زمانې فرعون او هغه بل نظام مثالي طریق زندګي پېش کړی دی، نیو ورلډ آرډر دی او ټوله غلبه د هغې ده، نو دی هغه بل طرف ته ورودانګي وایي هلکه ګورئ اوس غلی شه، حالات خراب دي، د حکمت تقاضا ده. ځکه دې د ته څه کار واله کې کنه چې ته په یو طرف کې کلک ودرېږه ښکاره شه د اسلام د پاره څه کار وکړه څه منډه ووهه دی وایي یاره زه داسې نیو کړخه یم ډېر ستا ومه زه ډېر ښه کار کوم نو ښه کار د اسلام د پاره نه شي کولی د ځان د پاره کې ستا د دنیا ستا بچ شي نو آخرت خو ستا نه بچ کېږي او کله کله چې ده څه کارونه پېښ شي، څه مسلې، څه حاجتونه، د ده څه خواهشاتي، د ده خواهش چې په اسلام کې پوره شي، نو چغه کړي، اسلام زنده باد، او که دی خو اسلام دی، اوس دا هر څه کفر خراب دی، او که کله دا معامله ور یو ذره کاریدا ونه شي، نو نه اسلام شته دی، او نه الله شته دی، او نه د ده څه عبادتونه شته دی، بس د ټولو نه وایي د دې مسلمانانو لخوا کافران ښه دي، دا. د دي سړي خبره الله تبارک و تعالی بيانوي، د مؤمن شان خو دا دی چې دی به کلک ودريږي، دی به بالکل ښکاره يي، وقال انني من المسلمين حکم وروسته را روان دی سوره حاميم السجده کې چې مؤمن د استقامت نه ښيي، د مکې په دې سختو کې چې بلال د خپل ايمان اعلان کاو، خباب ايمان د ايمان اعلان کاو نو ولې هلته حکمت هغوي نه پيژندو؟ خو اسلام مؤمن خو دغه دی د مؤمن شان دا دی چې دی به د خپل اسلام اعلان وکړي هر څه چې راځي نو دی ورته چې هلکه ته زمونږ رکن جوړ شه به راسم یاره زه داسې نیوټرل ښه یم که نه نو که څه سهولتونه راځي خو زه هسې هم در سره ملګری یم او که څه سختۍ راغلې تکلیفونه راغله څه ډنډې جیلونه راغله بیا موږ ارکان خو نه یو صاحب دا پوه هغه پوه شو کار یې پوه شوی ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی يعبد الله علي حرف، چې عبادت کوي د الله په يو طرف کې، فإن اصابه خير، نو که ورسېږي ده ته څه خير، اطمأن به، نو دی پرې مطمئن شي، خوشاله شي، وإن اصابته فتنة، او که ديو ته ورسېږي څه تکليف، انقلب علي وجهه، نو دی وګرځي په خپل مخ باندې، يعنې واپس په شا وګرځي، خسر الدنيا والآخرة، دنيا او آخرت يې دواړه تباه شو، دا دی لوی تاوان، ښکاره تاوان، يدعو من دود الله، دی رابلي سوا د الله نه ما هغه څه لا يضره، چې ده ته نفع، ضرر، نه شي رسولی که دی نافرماني وکړي د هغوی، وما او هغه څه، لا ينفعه، چې که اطاعت يې وکړي نفع ورته نه شي رسولی، دا ده لويه ګمراهي، يدعو دی رابلي لمن هغه څوک خامخا ضره، د هغه ضرر د عبادت د هغه اقرب من نفعه، ډېر نږدې دی ده ته د نفع د هغه نه، لبئس المولي، ډېر ناکاره مددګار دی، ولبئس العشير، او ډېر ناکاره ملګری دی، ان الله يقدر. رسول الله پاک ته خپل يار مصطفی مې فرمان يې راوړل نېک عملونه کړي دي جنتونو ته چې بهېږي به لاندې د هغې نه نهرونه تويېږي يقيناً الله بې هغه څوک غواړي من کان يظن ان لن ينصره الله څوک چې دا ګمان کوي چې الله به د ده مدد ونه کړي یعنې د الله د مدد نه دی مایوس دی چې الله به زما مدد ونه کړي په دنیا په دنیا کې والآخرة نه په آخرت کې کله یو تاسو چغې وهي کله بل ته چغې وهي کله یو خدای کله بل خدای کله قبرونه کله بوتان کله ونې کله ګټې په دې پسې ګرځي نو الله فرمایي دی خو دې ګرځي که نه بل یمدد بسبب نو دی دې راکاږي یوه رسۍ الی السماء اسمان ته یعنې اسمان کې سورې وکړي یو رسۍ دې وتړي ودې خیږي ثم ليقطع بیا دې کټ کی دا څه شی دا د آسماني امداد دا امداد دې کټ کی هل یذهبن آیا رد کولی شي لرې کولی شي کیدوه د ده دا سازش د ده دا کوشش ما هغه څه یغیظ چې ده ته ناګوار دي د ده خوښ نه دي دا کټ کولی شي مطلب ته دې دا دی چې کوم څوک د الله نه برګشته شي او الله پرېږدي او بیا دا وایي چې الله خو زما څه مدد نه شي کولی مدد که کوي نو دغه پلانې به کوي پلانې به کوي بوت به کوي قبر به کوي نو الله چا ته بیا حاجت هم نشته دی چې په ده پسې ګرځي او دی را اړوي بلکې دی چې کوم طرف ته ځي او د کوم جوړ نه خپله تنده ماتوي نو ماته لیکي خو دا دې یاد ساتي چې ګورې د مؤمن تنده په بل ځای کې نه ماتیږي دا به هم په ایمان باندې ماتیږي او مؤمن ته اطمینان د بل جوړ نه نه میلاویږي همدا د د کوثر اوبه دي چې دی به پرې مړیږي د ایمان حوض کوثر هم د دې نه به مړیږي او اطمینان هم دلته دی الا بذکر الله تطمئن القلوب وکذالک انزلناه دقه رنګ نازل کړی دی موږ دې قرآن لره آیات بینات ښکاره ښکاره دلایل وان الله یهدی من یرید، او الله هدایت کوي هغه چاته چې غواړي، یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې یهودیان شوي دي، صابئین بې دینه چې د دې مونږ تشریح مخکې کړې وه بل یو قوم دی، والنصارا او نصارا دي او مجوسیان اتش پرست دي او هغه خلک چې شرک یې کړی دی، یقینا الله پاک فیصله به وکړي د دوی په منځ کې د قیامت په ورځ، یقینا الله په هر څه باندې ګواه دی، الم تر آیا ته نه ګورې ان الله یسجد له چې یقینا د الله لپاره سجده کوي من هغه څوک فی السماوات ومن فی الارض هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی، او لمر او سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونې او دا ټول زنده سر، او ډېر د خلکو نه، یعنې مسلمانان، وکثیر او ډېر د خلکو نه هغه دي، حق علیه العذاب، چې لازم شوی دی په هغوی باندې عذاب، ومن یهن الله فما له من مکرم، او څوک چې الله بې عزته کړي، نو عزت ورکوونکی څوک نشته، یهود الله کوي هغه څه چې خوښه شي، هذان خصمان، دا دوه جګړالو، یعنې جګړه کوونکي، مسلمانان او کافران اختصموا في ربهم د خپل رب په باره کې به جګړه دي والذین کفروا هغه خلک چې کافران دي قطعت لهم ثیاب کټ کړی شوي د دوی لپاره جامې د اور نه یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اړولی کېږي به د دوی په سرونو د پاسه ګرمې اوبه یسهر به چې وراسته به شي ولي به شي ما هغه څه د دې اوبو په ذریعه باندې ما هغه څه چې د دوی په بطونهم چې د دوی په خېټو کې دي والجلود او پوستکي به وملي شي، ولهم او د دوی لپاره مقامع څټکي دي، ګرزونه دي، من حدید د اوسپنو، کلما، کلما ارادو، کله چې دوی وغواړي، ان یخرجو منها چې د دې نه وځي، من غم د غم نه، اعیدو فیها دوی به پکې واپس کړل شي، وذوقو عذاب الحریق او ورته به وویل شي، وڅکئ عذاب د سوځولو، یقینا الله داخلي هغه کسان چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه، ويحلون فيها ښايسته کول کيږي به ديو فيها په دې کې من اساور په بنګړو باندې من ذهب د سرو ولؤلؤا او د ملغلرو ولباسهم فيها حرير او د ديو جامې به په دې کې د ريښم وي وهدو الي الطيب او ديو ته هدايت کړې شو د ښې لارې د ښې طريقې من القول د وينا نه د ښې خبرې وهدو او ديو ته هدايت کړې شو الي صراط الحميد لارې دغه ستایلی شوي ذات ته، یقینا هغه خلک چې کفر یې کړی دی او بندوي خلک د الله د دین نه او د مسجد حرام نه، الذي، هغه مسجد حرام، جعلناه للناس سواء، چې ګرځولی دی مونږ د خلکو دپاره، سواء، برابر دی، په دې کې، العاکف، مقیم، په دې کې، العاکف فیه، په دې کې، مقیم، اقامت کوونکی، والباد، او د بهر نه راتلونکی، دا ټول په کې برابر دي. دا د ټولو یو شان کور دی دیو چو تراورس دا ټول یو شان میلمانه نه دی دا هم میلمانه دی او هم پخپله میزبانان دی هم دغه خبره ده چی د سعودی حکومت دا یو لوی ظلم ارتکاب کوي نن سبا چی دا کوم د دنیا د ټول نه فاسقان فاجران دی دا الله لوی باغیان هلته ورسی نو ټول حاجیان او عمره والا په هغی باندی ډسټرب کی هلته خو یو یو کس جدا جدا نه روان بلکی یو لوی بهیر روانی او دیو د پوج یوه لویه سلسله یو کس نه تاو کړي او دا لوی خبیث د هغې په منځ کې روان وي، دا ټول متاف یې ورته خالي کړی، حجر اسود کې ورته یو لوی بریک ولګوي او دا ټوله دنیا په عذاب کې وي. ظالمانو ځای خو هم دقه یو ځای دی چې په دې کې بادشاه او ګدا، میر او غریب ټول برابر دي، ټول په یو لباس کې د یو شان وګرځي او تاو دې شي، تاسو دغلته هم پکې پښتو کې موږ وایو دغلته دې هم کای او کوکۍ جوړ کړي دي پکې، دا خو د الله کور دی او په دې کې. مقیم او د بهر نه او بادشاه او غریب او امیر ټول یو شان دي دا خو دا لباس هم یو شان دې لپاره اغوستلی دی ورته چې تېر کې هغه نه یې چې ستا په سر به تاج یو دا بل به بې تاجه یي نه دلته ټول برابر دي ومن یرد فیه بالحاد او څوک چې په دې کې اراده وکړي د بې دینۍ بظلم په ظلم سره نذقه من عذاب الیم ور وبسکو موږ ده ته دردناک عذاب واذ بوأنا لابراهیم او یاد کړه هغه وخت چې ځای ورکړو موږ ابراهیم علیه السلام ته یعنې تجویز هم درې ځای ورکړی وو مکان البیت یې تجویز ورکړو موږ ابراهیم علیه السلام ته د ځای د دې کور او ورته مو ویلي وو الله تشرک بی شیئا چې شرک مه ګرځوه زما سره هیڅ څه شي وطهر بیتیء او پاک کړه کور زما للطوافین دپاره د طواف کوونکو دپاره د قیام کوونکو او د رکوع سجدې کوونکو او اعلان وکړه په خلکو کې د حج یأتوک رجالا راځي به تاته پیاده وعلی کل ضامر او په هر خوار اوښ باندې یأتین راځي به دا ټول اوښان من کل فج عمیق د هر لرې لرې ځایونو نه لرې لرې علاقو نه دور دراز لارو باندې لیشهدو دې لپاره چې دوی حاضر شي منافع لهم خپلو فایدو ته ویذکروا اسم الله او یاد کړي دوی نوم د الله فی ایام معلومات په هغه ورځو معلومو کې چې د ایام التشریق ورځې دي علی ما رزقهم په هغه څه باندې چې دوی ته موږ ورکړي دي من بهیمة الانعام د مویشی د قسم نه ټول ځناور په کلو منها نو خورئ د دې نه واطعمو البائس الفقیر او ورکوئ بائس یعنی شدید الفقر ته الفقیر محتاج ته ثم لیقضو تفثهم بیا چې د دې نه فارغ شی بیا دې دیو لرې کړي ثم لیقضو یعنی لرې دې کړي تفثهم خپل خیری یعنی دیو دې ولامبي غسل دې وکړي د دې نه پس ولیوفو نذورهم او پوره دې ورکړي خپل نذرونه یعنی قربانۍ دې وکړي ولیطوفو بالبیت العتیق او بیا دې طواف وکړي د دې زوړ کور د بیت الله طواف زیارت ذلک دا خبرې یعنې تا د تعمیر د کعبې مقصد خو دقه وو ومن یعظم حرمات الله او څوک چې تعظیم وکړي د حرمتونو د الله یعنې هغه څه چې الله د هغې د احترام حکم کړی دی نو دا د هغه لپاره ډېر غوره دی عند ربه په نزد رب د ده واحلت لکم الانعام او حلال کړی شوي دي ستاسو لپاره دا ټول څاروي الا ما یتلی علیکم مګر هغه چې لوستې کیږي په تاسو باندې چې دا حرام دي فاجتنبوا الرجس من الاوثان نو ځان بچ کړئ د ګندګۍ د بتانو نه، واجتنبوا قول الزور، او ځان بچ کړئ د دروغو د وینا نه، شئ حنفاء یک سو مخلصین د الله لپاره چې نه یئ مشرکین، او هغه چا چې شرک وکړو له الله سره فکأنما خر من السماء نو ګویا کې دی راپریوتو د اسمان نه، فتخطفه الطیر نو وتښتولو پر مرغو دی وتښتولو مرغو او تهوی به الریح. یا وغورځوو ده لره هوا فی مکان سحیق په یو لرې ژوره کنده کې ذالک دا ده اصل خبره ومن یعظم او هغه چا چې تعظیم وکړو شعائر الله د معززو نښو د الله فانها من تقوی القلوب یقینا دا د تقوا د زړونو دی د وجې د تقوا د زړونو نه دی لکم ستاسو دپاره فیها په دې کې منافع او فیدې دي تر یو نیټې مقررې پورې ثم محلها یعنې په دې سارو کې بیا د دې ځای د ذبح الى البيت العتيق هغه کور جوړ ته قدیم کور ته بیت الله ته حرم ته ولکل امه جعلنا منسکا او د هر امت لپاره موږ ګرځولې دی یو طریقه د قربانۍ یو قاعده دې لپاره چې یاد شي دا الله هغه څه باندې چې تور کړی دا من بهیمه الانعام فالهکم اله واحد نو اله تاسو یو اله دې تابعدار شي وبشر المخبتين او زيری ورکه هغه عاجزي کوونکو ته الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم هغه خلق دي چې کله الله یاد کړه چې زړونه یریږي والصابرين على ما اصابهم الصبر کوي چې هغه څه چې ترس د تکلیفونو نه او منځونه قائمون کې دا غسل چې موږ ته ورکړي دي خرج کوونکي والبدن او دا وقان جعلناها لكم ګرځولې د مستاص لپاره من شعائر الله قناعت یې کړی دی، والمعتر او هغه سوالګری یعنې هغه محتاج هغه فقیر چې هغه سوال کوي، کذلک سخرناها لکم دقه رنګ مونږ ستاسو لپاره تابع کړې دي دا، لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ، لن ینال الله لحومها نه رسیږي الله ته ددې غوښې او نه ددې وینې لیکن رسیږي هغه ته التقوی منکم ستاسو نه، کذلک سخرها لکم دا رنګ الله ستاسو لپاره دا تابع کړې دي چې تاسو تکبیر بیان کړئ د الله لویي بیان کړئ د الله په هغه څه باندې چې تاسو ته هدایت کړی دی. وبشر المحسنین او زیری ورکه محسنینو ته، موحدینو ته، یعنې اصل شی مطلوب هغه خو توحید دی، هغه خو نیکي کول دي. وقفه ده خو د وقفې سره یو دا اعلان هم دی زموږ د دې سبقونه خو ټول اهم دي خو سبا له زموږ ان شاء الله العزیز د سوره نور سبق دی د سوره نور سورت په ټولو سورتونو د قرآن کریم کې د نارینهو دپاره هم خو خصوصاً د زنانو دپاره ډېر زیات آهم دی، د حیا او د پردې سبق، د بدکارۍ د حد سبق، د حد نه بلکې د حدود سبق دی، درس دی، چې سبا ته چې تاسو راځئ نو دې ارادې سره راشئ چې د وقفې نه پس به مې څارېږئ او نورو خلکو ته لږ دعوت هم ورکړئ، خلک ځان سره راولئ. ډیر اهم سبق دی انشاالله العزیز.